د دین علاوه دی صورت ته صورت کویرتم ویل کیږي د صورت لهب نرسته نازل شوه دی وم نمبر صورت دی او مکی صورت ده بل اتفاق مدنی آیتونه دی صورت کې نشته ده او دغه رنګي تمام صورت محکم ده منسوخ آیاتونه هم د صورت کې نشته دي قران عظیم کې بعض سوراتونه داسشته دي چاہے کہ الله رب العزت مسله د قیامت خو واضح بیان کړی ده هغه سوراتونو کې یو سورته تکویر ده په دغه بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک تاسو کې دا غواړي چې د قیامت پورا مشاهده وکړي هغه لا پکار دا چې سورته تکویر دی ولولي او بیا دا قرآن پاک سورتونو کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن کې پنځه سورتونه دي چې هغه پنځو سورتونو زه بوډا کړم پای کې یو سورته کویرت ته او یقینا دا سورته د بوډا کولو ده ځکه الله دې کې د دنیا د فنا تذکره کوي او د قیامت د قائم کېدو او د راتلو تذکره ده نو تقریبا دولس انقلابات الله ذکر کوي د صورت کې هغه دولس انقلاباتو کې شپږ انقلابات هغه دي چې داغه تعلق د قبل الفنا سره دی او شپږ انقلابات هغه دي چې داغه تعلق د بعد الفنا سره دی بیا سوره تکویر مخکنی سورت سورت عبسه سره ربط په اوسو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې الله مسله د قیامت بیان کړی و یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه اول تویل فیضا جاءت الصاخه اوس دې صورت کې والله مسله د قیامت بیانې علی سبیل الترقی دولس احوال به الله ذکر کوي د قیامت دویم دا چې مخکنی صورت کې زجر و منکرین باستم دی صورت کې به زجر بیانې کې منکرین کتاب ته او منکرین رسول صلی الله علیه وسلم ته بیا داوود صورت اثبات د قیامت دی او سره الله تخویب ورکه چې د انسان ملاقات بکیږي خپل اعمال سره آیت نمبر 14 کې علمت نفس ما احضرت بیا خلاصه د صورت صورت مشتمل دی په یوې رکو او 29 آیتونه دي 104 د کلماتو تعداد دی او 534 د حروفو تعداد دی خازن او تنویر المقباس لیکي او بیا ابتدایي دیارلس آیتونو کې آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 13 پورې وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ الله دولس حالات د قیامت ذکر کړي په هغه دولس حالاتو کې شپږ حالات د قیامت هغه دي چې داغه تعلق د قبل الفنا سره دی او شپږ حالات هغه دي چې داغه تعلق د وخت د قیامت سره دی قبل الفنا سره متعلق چې کوم شپږ حالات ذکر کیږي آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 6 پوری بیا آیت نمبر 7 نه تر آیت نمبر 13 پوری دا باقی شپږ حالات به الله ذکر کوي آیګت کې دا شپارس انقلابات دي نه دولس انقلابات او دولس حادثات به بیا سوال لسم آیت کې بیانې کې داوود صورت علمت نفس ما حضرت بیا ور بسې بیانې کې صداقت د کتاب او صداقت د رسول او درې سيزونه باندې الله قسم کړی فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس دا وی تر آیت نمبر 27 پوری دته لګي صداقت د کتاب اور سره صداقت د رسول مون او شپږ صفات به الله ذکر کوي د جبرائیل علیه السلام بیا درمیان کی آیات ته آیت نمبر 26 فاین تذهبون دې کی زجر دی او اخیری دو آیاتونو کې آیت نمبر 28 او آیت نمبر 29 دغه به الله خپل مشیت بیانې او ما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین او جدا چې مکی والو د الله مشیت سره استهزاء کوله کفر او شرک کې مبتلا وو او بیا به استدلال به مشیت الله کو نو الله دې صورتونو کې خپل مشیت اکثر صورتونو کې بیان کړی دی اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت شپږ احوال الله ذکر کئم دا هغه شپږ احوال چې دې تعلق د فنا د دنیا د فنا سره دی دا وداسې انقلابات وی چې دې سره به د دنیا دا رونق ختم شي الله فرمایي کله چې نور کویرت تور کړی شي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د کویرت معنا په ازلمت سره کوي او کویرت اصل کې ران وختلو ته ویل کېږي دا بیا د تکویر ناغسته شوی دی او د مجردو نه چې دا کوره یا کورو نصرین سرباب ناراضی انسانان با د دنیا په کارونو کې مشغول دي او د آخرت نو غافل دي اچانک دا انقلابات به شروع شي وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ دویم انقلاب الله ذکر کوي او کلا چې ستوري تمام ستوري د اسمان الله فرمای ان قدرت چې دا به خړ شي ان قدرت چې باب انفعال نه دی پهلې کې چې یو شی باندې ګندګي راشي او دا رنګ یو شیخ خیرن شي دا د مجرد نوم راضی د سمعی اسمو باب نه د نصرایم سر باب نه قدره یک درو یا قدره یک قدره سمعی اسمو باب نه قدره یک درو په معنا د خړوالي راضی دا دویم انقلاب الله ذکر کړي وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ دریم انقلاب الله ذکر کې او کلا چغرونه سیرت روان کړی شي دا وجود به الله د غرونو ختم کی وایذل عشارو طلت سلم انقلاب او کله چې هغه ساروی چې د لسو میاشتو وي لسو میاشتو ساروی د پيو د لسو میاشتو ساروی اوخه چې عرب دې سره ډېر امینه کوي ډېر ډېر محبت وسره کوي او جدا چې په ور کوي دا نفیس ترین مال دی خان چې دا غي د حفاظت د باره انسان ډیر سکی او تلت دا تعطیل ناغسته شه دی په معنا د خالیوالی راځي د سمع سمعي اسمه باب نعتل يعتلو هغه زنانه ته ویل کېږي چې کومه زنانه د زیوراتو نه خالی وي مانا دا چې دغه ساروی به خالی پر خوده شي بیکار او پر خوده شي آزاد به پر خوده شي اشاره دې خبره ته چې د قیامت د hebat په ځوان دي دنیا کې چې کوم محبوب مال دی محبوب مال نو د انسان په داغه نوم نفرت پیدا شي خام وایذا الوحوش حشرت پنځم انقلاب الله ذکر کړي او کلا چې تردون کی جانور وحوش دې جمع کثرت مراد دین هغه جانور دي چې هغه ځنګلي جانور دي ځنګلاتو کې پاتې کیږي او تریدون کی وی یو ځای کې ټیکاو پاتې کېدې نشي او د انسانانو نه تریږي دا هو خوی بوم بدل شي کا الله فرمایي حشرت دا بوم راجم کلیشي انسانانو سره نو معنا دا چې د قیامت داسې خوفناک حالات به چې دو جانورانو طبیعت به هم بدل کی انسانانو سره به دا جانوران راجم شي وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او کلا چې سمندر ټوله د دنیا دا سمندر چې دا مور واخلي ځکه ابو داود کی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان تحت البحر نارا د سمندر نه لاندې چې دین ور دي او هغه ور چې دین هغه د پېټرولو په شکل کې دي هر کله چې د انور اوس پوګمه سمندر ته ورغول شي دا به دوه ورونه راجم شي او دې سره به یو خطرناک ور د سمندر نه وځي او د دې په ذریعه به الله انسانان میدان محشر ته جمع کړي دا شپږم حالت شو دا ټول شپږ حالات دي چې د تعلق د دنیا د فنا سره دي چې دې تعلق بعد الفنا سره دی پای کې لوم باندې الله فرمایي او کله چې نفسونه زوجت یو ذکر شي زوجت ډیر اقوال مفسرین نقل کې بعض په زاد المسیر نقل کې رومنه قول اې چې مراد د زوجت نه د روح او د بدن یو ځای کېدل دا قول اکثر مفسرین نقل کوي ځکه دا چې په دنیا کې په وخت د موت کې د نفس او د روح جدای راغلی و فراق راغلی و د بدن او د روح د بدن او د نفس لکه سورۃ زمر کې الله فرمایي فیمسک التی قضا علیها الموت الله د بدن روح وکړو واغ روح الله یې سار کړو دا باندې بدن ته کله واپس کی الله دلته فرمایي وایذن نفوس زوجت او کله چې نفسونه د بدنونو زوجت یو ځای کړی شي بدنون سره یو قول دار دویم قول دی چې نفوس او زوجت نه مراد پرز د قیامت نیک خلق اور بد خلق دا نیک خلق به یو ځای کې جمع کړي شي او بد خلق به بل ځای کې جمع کړي شي امراد د نفوس نه چې دیم انسانان دی بیا بیا نفسونه نه دي نیکان خلق به یو ځای جمع کړي شي او چې کوم ګناګاری دا بل ځای کې جمع کړي شي درم قوله بعض مفسرین لیکي چې مراد د دینه درې جماعتونه دي لکه سورت قیامه کې نه سورت واقعه کې الله داګه تذکرہ کړی و اصحاب الیمین اصحاب الشمال او السابقون دا درې جماعتونه به یو ځای کړی شي یازو وجت نه مراد چې د عامل ملاقات کلی خپل عمل نامې سره اعمال سره مخالف یو دی شي اعمال سره وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ دویم حالت الله ذکر کې بعد الفنا او کلا چې دا جنې نه چې ژوندې د فن کړې شي وی سویل تپوس وکړې شي دا الموعود ته چې د صيغه اسم مفعول دا د وعده یا ادنا غست شوی نه ضربه ضرباب نه هغه جنې چې عربو با ژوندې د فن کولن دې ته به کار خیر وي خان دې ته به ثواب کار وي چې کور کې ویلو رشوانو پریشان وو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به پټې ده بعد قوم نه وجدا چې بدلې ورته شیو اخر دا چې ژوند به دفن کړ دا ظلم هم اسمانونو قتل دی ښا دا لوی ظلم عربو وکاو چې لونه به ژوند ده دفن کولې اسلام راغې د محبت تعلیم ورک څنګه پالکانو خوشاله کې داسې بجنه کوم خوشاله کې دیمانه اعتراض ورويږي چې تپوس خو د قاتل نه پکار دی نه د مقتول نه الله څنګه فرمایي وای ځل موعودتو او کلا چې ژوندې دفن کړی شوی ناسو اله تپوس وکړي شي فکار خدا چې د وائل نه تپوس شي چې چا دفن کړی ده قاتل نه تبوسو چې چا قتل کړي مشهور دو جوابات مفسرین نقل کین یو جواب ده چې دې کې مقصود تلقین د داوی دی تلقین د داوی معنا دا چې جنې چې د خپل د مظلومیت فریاد وکړي ځکه دلته کې به حیا معنی وي چې دفن کون کې چې دین هغه مور خپل دي نو کې دې چې دا داوا ون کی الله باندې تا تلقین د داوی کې چې خپل داواو کا تا نه استاد قاتل نه متبوس کی دیم جواب ده چې دې ته ویل کی کمالي کمال غضب دته لګي کمال غصه چې والدین والدین او تعالی خطاب نه کیږي الله چې خطاب کوي نو مظلومی ته کوي او دا د الله غصه ډیره سخته چې دې مور خپلار باوجود د دې چې فطری محبت الله دوله ور کړو باوجود داګه دومره ظلم کې مبتلا شوی دي چې خپل بچای ژوندای بچای به دفن کوله او په دې معنی بیا تایید الله بل دې کې فرمایي ولا ينظر اليهم يوم القيامه الله مدو ته پرز د قیامت نو ګوري د ظلم په وجه باندې چې څومره ظلم یې کړ دې ژوندې لونه به دفن ګوري وایذ الموعودتو او کنا چې د ژوندې د فن کړی شوی نه سویل تپوس وکړي شي قران کې الله فرمایي ان الله دا کان مسئول ان الله دا کان مسئول دا هو امانتو په دنیا کې مور خپل الله الله ور کړو د دې امانت متعلق به پرز د قیامت تپوس کیخه بیای زمن قتلت په سبب د کوم ګناه قتل کړی شی ودان سئلت او قتلت بیان د فاصل په وجه باندې دلته قتلت وی اصل عبارت دا دی بیا یې ذنب قتلته په کوم ګناه ته قتل کړی شي مفسرین بیا د آیات کریمه نه استدلال کوي چې اسقاط د حمل چې دینو دام ګره ګناه دی خان خصوصا هغه بچی چې د مور په خېټه دا هغه بچی سلور میاشتې تیر شي دام ګره بیا د قتل په حکم کې راځي ځکه سلور میاشتو کې د بچی اندامونه پوره کیږي دا بیا پوره انسان وي نا حمل ضایع کول دام ګره د قتل په حکم کې راځي د دینو ممانعات ته کې دي چې دا بچي ذریعہ د نجات وګرځي امور خپل د پاره صدقه جاریه وګرځي بیا په دغه بنیاد فقها لیکین یو تن ضرب ورکو د حاملې خېټې له او بچې ځای شو په ضارب باندې بیا پوره دیت ته خان ضارب باندې چې دینو دیت ته هغه دیت چې دینو یو غره ده یعنی غلام یاده قیمت ته او کو ژوندې بچې پیدا شو دا غې نه رستو بیا یې مړ کنه بیا به پوره دیت ته دا د لوی انسان دیت به بیا راځي کوم وایذا صحف نشرت دریم حالت الله ذکر کی بعد الفنا الله تخفیف ورکی په بیان نام النامو چې خپل عمل نامو نو یریږي پرز د قیامت چې عمل نامې خوري وري بشي د هر انسان ناس ته دا عمل نامو رسی نیک انسان دی که بد انسان دی مسلمان دی او که کافر دی وایذا صحف او کله چې عمل نامې نشرت خوري وري کړی شي یا تقسیم کړی شي وإذا السماء كشطت سلم حال الله ذکر کین او کلا چې د اسمانونو نام پوسټ کې اوچت کړي شي دا کوشتت چې د مصدر کشتون راځي او کشت نسل کې لیکي یو ساروی سره زب کی دا ساروی نه بیا سرمن را کوي بعض علماء لیکي چې دا په نفقه اولا کې وي یا په نفقه ثانیه کې امام قرطبي رحم الله فرمایي چې په دواړو وختونو کې به داسې کیږي وإذا الجحيم سعيرت پنځم حالت او کله چې جهنم ګرم کړي شي او دا به ګرمي کې هغه چا د پاره چې څوک با جهنم ته ځي سعيرت هغه ورته لګي چې پای کې بالکل کمی نه ښه لکه الله بل دې کې فرمایي کلمہ خبت زدناهم سعيرت کله چې دا لمبه د ور کمیږي الله یې موږ به زیاتو الله به فرشتي مقرر کړی دي سورته مدثر کې الله د نور لس فرشتو تذکرہ کړی ده او د هر فرشتي په نگرانۍ کې بیا په لکاو فرشتي وي هغه اور به کموالی ته نه پریږدي وایذل جنته ازلفت شپږم حال الله ذکر کین او کله چې جنت نږدې کړی شي الله بل ځای کې فرمایي وازلفت الجنت للمتقین غیر بعید نږدې مکړې شي جنت متقینو ته لري بني او دا جنت چې نږدې کیږي دا جنتیان د استقبال د پاره خان کله بل ځای کې فرمایي وسیق الذین اتقوا الى الجنه زمرا دو بم روان وی او جنت بم دو طرف تر روان وی دو د استقبال د پاره جنت باندې نږدې کیږي نږدې کیږي دا دولس انقلابات الله ذکر کړل په دې دولس انقلاباتو کې شپږاغو چې قبل الفنا او شپږاغو چې بعد الفنا دا دولس کارونه چوشي الله اوس جزا ذکر کوي ځکه هر انقلاب پاول کې الله لفظ د اذا راوړ اذا الشمس اذا النجوم اذا الجبال اذا العشار دا اذا چونو دا جزا یو وصلی دلته کې نا اذا شرط یو وصلی دلته کې جزا ذکر کوي خام عمل دی او کبد عمل دی داغه په حقیقت باندې پوه شي ځکه دنیا کې هو پہچان ګرانو هر یو سړي ځان ته تخص ولا چې زنه کېم زما کې د سیدا او د جنت طرف ترانه ما دلائل به پیش کول د قران نه او د حدیث نه پرز د قیامت په پته ولګي چې چا عقیده درسته نو اصل عقیده هغه ده چې هغه د قران پرنا وي او اصل عمل هغه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې وي خان عالمت بو بشي نفس هر نفس ما حضرت په حقیقت دا عمل چلته حاضر کړي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس صداقت د قران ذکر کې الله رب العزت او صداقت د رسول او قسم کړی په دریو سيزونو باندې د دې واحد چې راځي نو هغه خامس راځي لکه خلص جمع دا او داغه واحد خالص راځي ولیکي پټودون کیته نفس خنس یا نفس خنستن مراد دې تمام ستوري دي ښه ځکه هغه ستوري د شپې ښکارا کیږي او د ورځې پټيږي دا غرنګ قران هم الله رب العزت په 23 سال زندګۍ کې د رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لګل دي کلمه کارا او کله بپټو کلمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قران کور کې دن نازل شو کله بار نازل شو دې د مناسبت ویل کېږي د قسم او د جواب قسم دا رنګ استوري کله ښکار کی کله پټي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبلیغ هم الله تشبیه ور کې استور سره د ابتدایي حالات دي رڼا کم وخه ځکه مسلمانان او مؤمنان کم دا رنګ د ستورو رڼا هم کمی رفت رفت هغه رڼا زیاتې دا زیاتې ده بیا ورپسې صورتونو کې الله قسم په قمر باندې خړلې دي والقمر یادا سي وای چې ستوري غایبي کې کله پټيږي دغه رنګ جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام هغه به کله کار شو قران به راړل او کله به پټ شو یا ستوري کار کېږي او پټيږي نو قران کې الله دغه مسله بیانې چې څنګه دا ستوري په دنیا کې پټيږي دا سمه یو ورځ دا پټ شي ښا مستقل د دې ستورو ذات به ختم شي وجود به ختم شي پرې مخلوقات به فنا راشي فلا اقسم الله عز قسم خرما لا زائد دی تاکیدن قسم خرم پستورو پټیدون کې باندې چې کوم ستوري پټيږي الجوار الکنسی جوار معنا چې روان دي ځکه جوار چې دا جاریتون جمع ده دا یو قسم تشبیه دا کشته سره څنګه کشته رواني په سمندر کې دا چې دا ستوري چې دا په اسمانونو کې روان دي ګرځي را ګرځي الکنس اخکارا کدن کې د شپې نو بل خنس درځي ستوري پټوي ذکرنای اول کنس چې د شپې ښکار شي او کنس اصل کې لیکيږي د اوسای د پنا کې دو زیته خان اکه اوسای یو ځای کې پټ شي بیا ښکار شي او کنس دې جارو کول ته ویل کیږي لکه زې جارو کیږي زې چې جارو کیږي نو کچره ختم شي کله چې دې نه جارو نو کچره ښکاری ګندګي ښکاری والليل اذا عسعسا دویم قسم دی الله یې قسم دې زما پښپې باندې اذا عسعسا کله چې شاکیم بعض علماء لیکي چې اس اسدا د ازداد نه دي معنا د تلو یا مان د راتلو راځي دیو جن بعض مفسرین معنا کې ادبر سر او بعض مفسرین معنا کې اقبل سر معنا دا چې دا د ازداد نه دي کله چې شاکی شپلاړ شي یا کله چې شپه راشي دا یو قسم تشبیه ده چې قران دراتلو نمخ کې چې دینو تیری وی الله قران داو لګو داګه په ذریعہ رانا راغله والصبح اذا تنفس الله یې قسم دې زما په سار باندې کله چې سا واخلیم دام استعاره ده چې وطن ډیر غمګین وی ډیر پریشان نه اخر دا چې سا واخلي دا هغه صاف وجه باندې چې هغه تراحت ملاو شي اطمینان ملاو شي دا یو قسم چې دینو تیری وی په دې دنیا باندې عیسی علیه السلام د تلو نورستو شیطان ډیر مهنت کړو انسانانو باندې ظلمونه کړو انسانانو په گمراهۍ کې مبتلا کړو انسانانو غمجن کړو د دوه راحت ختم کړو دا یو تشبیه وا چې شپه وخه روحاني شپوام تر دې چې الله نبی اخر الزمان راولېګم هغه شپه ختم شو اوس رڼا او رڼا ده روحاني رڼا ځکه مضبوط دلایل راغله او دا چې دلایل نه چې کوم دلایل به عیسی علی السلام بیانول داغه تصدیق کی کو دای تکذیب نه کو والصبح الله یو قسم دې ما په سار باندې دا تنفس کله چې سا واخلې دا سا غسل پدیم چې قران کې الله بشارتونه د جنتونو راولېګل د مغفرت او د توبې ترغیبونه الله ورکړل ځکه یو تن چې سا واخلې هغه ته آرام ملو شي هغه تراحت او سکون ملاو شي انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین پدریو سجن الله قسمونه خړل اوس الله شپږ صفات د جبرائیل علیه السلام ذکر کړي دا شپږ صفات الله ذکر کړي د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام او اصل وجه دا داغه صفات په دې بیانېږي چې هغه را راولون کې د قران دی دا یو قسم واسطه ده او سند د قران دی الله دا سند تعدیل کیږي تعدیل ځکه یو حدیث چې په یو سند سره ثابت وي محدثین دا سند تعدیل کې دي مقصد د بارے چې دا حدیث کوي دی ها واسطه مضبوطه ده انه دیتا جواب قسم ویل کی یقینا دا قران لقول رسول الكريم وینا دا د رسول عزتمن رسول الكريم نو مراد په اتفاق د مفسرین جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دی لکه دا قاصد دی د الله تر طرف نه چې قاصد د مرسل پیغام رسي مرسل الیه تا یا مرسل الیهم تا او مرسل الیه چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم او داسې پیغام رسي چې نه پکې زیاته کې نه پکې کمې کې ښه او فورا د سید سترګې پر رب باندې رسی کریم عزت مند کریم عند الله الله په نسبت باندې عزت مند دی وجدا چې عزت مند کار لاله منتخب کړی دی چې دا قران خدمت دی هغه د انبیانو خدمت دی او د انبیانو خدمت حقیقت کې د تمام انسانانو خدمت دی چې دا سي پیغامات راړي چې داغه په ذریعہ باندې انسانان ته صراط مستقیم ملاويږي د جنت د لارې وضاحت وضاحت کیږي انه یقینا دا قران لقول رسول وینا د رسول الله یعنی جبرائیل کریم چې عزت مند دی ذی قوت عند ذل عرش مکین قوت والدین چې څوک جبران داغه نه کتاب نشي اغستین نه دې نورې فرشتي اغستې شي او نه دې شیطانان اغستې شي چې بل طرف ته الله کتاب وی سي په بل چا باندې نازل کی نا طاقتور طاقتور دی او داغه د طاقت نمونه قران کې شته دی هم قوم لوط جبرئیل علیہ السلام تبا کړو معرفت القرآن کې لیکي چې 6 لاک آبادی وخم شپږ لک آبادی هغه چې لاک آبادی جبرائیل علیه السلام خپل په وزري اوچت کړه اسمانونو ته بوت دا بیا الټا راو ورزول او دومره په طاقت راو ورزول چې 3200 فوټ هغه آبادی زمکه کې وننو تلخه دا سه طاقتور فرشته حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما چې جبرائیل وکړ نشپک سو وزرې وي او اسمانونه پټ اسمانه پټ کړو افق یې پټ کړو الله فرمایي چې قوت طاقتور دی قوت والا دی عند ذل عرش مکین دا مکین چې دی عند ذل عرش دا عند ذل عرش دی مکین سره لګي پنیز د خاوند د عرش مرتبه والا دی صاحب مرتبه دی داغه په ذریعہ الله کریم پیغامات رسي متعین مطاعن خبره منل کې دي شي سما پاسمانونو کې ماندا چې تمام فرشتو سردار دی خان تمام ملائک ورته لبیک وي بیا حدیث ته معراج کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبرائیل په بره بوته د هاري فرشتي چې د اسمانونو دروازې به کلاولې جبرائیل ورته وینا وکړه دلیل دې باندې خبره باندې چې فرشتي هم د جبرائیل خبره مني سردار دی متعین خبره مننه کې دی چې سمام سم ظرفیه دی اسمانونو کې امین امانتدارو مده په وਹੀ کې خیانت نه کوي چې کوم وਹੀ ول الله ورکی اغا په من او عن سره رسي نه بګی زیاته کې نه بګی کمې کې مفسرین لیکي چې بهتر ده چې د اشفق صفات د جبرائیل علیه السلام شي لیکن بعض مفسرین تکلفات دې شدیده کړی دي او دا صفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بارے ثابت کړی دي لیکن بهتر دا تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله لیکي چې دا صفات دي د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام شي او سورته الحاقه کې ال د کوم صفات دي نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي مال ته کې تاسو ته ویلو وما صاحبكم بمجنون خلاصه کې ما تاسو ته ویلو چې دین دریو قسمونو سره الله صداقت د قران کې او صداقت د رسول کې نو مخکې صداقت د قران چې کومې فرشتي دا قران راوړې دي دومره طاقتور فرشته ده دلیل په دې خبره چې قران لوی دی کنه اوس دا دویم جواب قسم دی الله فرمایي وما صاحبكم نه دی ملګری تاسو به مجنون نه لیونه دا دی اعتراض جواب دی چې کافر وبکاو سورۃ حجر کې الله فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ وي یا ایو الذین نزل علیه الذکر انک لمجنون یا غسړیا چې پتا باندې قران نازل شوی دی ته خلې ونه الله دلته کې جواب کوي او جواب کوم صاحبکم وی خان رسولکم یا نبیکم نه وي د تعبیر کې اشاره د خبره ته چې تاسو ملګری دی اجنبی نه دی د بار ملک نه دی راغلی مکه کې پیدا شه دی تاسو مور خپل پیژنې تاسو ترونه پیژنې او تاسو د اخلاقونو خبرداري یې ستاسو د وطن سره دی ستاسو د زمانه سره دی او بیا د دې کوم ذاتی شرافت د داغې نوم خبردار یې د اخلاق نوم خبردار یې تاسو د دې او د کمالاتنا او د صداقت نوم تاسو خو واقف یې لہذا دې څنګه لیونه کې دي شي معلومه دا شو چې اے مکه والو تاسو لیونی یې چې اوس پورې تاسو ته صادق وي تاسو ورته امين وي تاسو د صفاتونو کول او یو دم تاسو خبرې بدل شوي الله فرمایي وما صاحبكم نه دې ملګری تاسو به مجنون سلیوانه سورۃ النجم اول کوم را کی را کی ضمیر فاعل محمد تراجه دی او ضمیر مفعول چې دی نو هغه جبرائیل تراجه دی معنی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل لیدل دی نو څوک چې جبرائیل وګوري نو هغه مجنون نه ښه حدیث کې راځي چې ما وکړه جبرائیل علیه السلام نو شپږ زره وزرې وی یو روایت کې دا راځي چې هزار وزرې وي او اصلي شکل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما جبرائیل دو ځله کتلې یو ابتدایي دور کې چې کله سورته اقرا نازل شو او دویم چې دینو سدرۃ المنتهى سره بعض علماء لیکي چې مقام بطحا سره هم کتلل او یقینا لده محمد صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیہ السلام بالافق المبین پکینا روح کارا کې خکارا کناری مراد دینا تمام اطراف دی خان هغه کناری چې خلکو تاسو تخکاریږي د دنیا دا کناری طرفونه مشرق اور مغرب شمال او جنوب دا طرفونه په دې طرفونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل السلام کتل او دویم کولا چې بل افق مراد بل افق مبین مراد چې مشرقي اطراف دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام مشرقي اطرافو کې لیدل وما هو على الغیب بزنیل او نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی الغیب په بیان دوی باندې بزنین بخل کوونکې غیب نه مراد تمام علما لیکي چې وحی ده او قران دی او دې ته غیب حقيقي نه ویل کېږي بلکې غیب اضافي دی غیب حقيقي دا خدای الله صفت دی بغیر د اسبابونه بغیر د واسطینا په مغیبات باندې خبردار کېدل دا صرف د الله صفت دی د بندګانو په صفت کې دا صفت نشي راتلی په دغه بنیاد علما لیکي چې یو انسان ته تعلم الغیب نشي ویلې ځکه دا صفت خاصه د الله ده د الله خاص صفت ده دا غیب اضافي شو ځکه قران په واسطه چې د جبرائیل راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې بیان د غیب باندې بخل کوم کې نه دی هر چاته د الله کتاب رسول دی ملګری دی او کو دوست دی مهنت کړی دی کوشش کړی دی په دې باندې بخل نه کوي د کاهنانو په شان ځکه کاهنان چې ډېر په تکلف سره د غیب خبره ورکي هم دروغ وي بیا باغی باندې پیسې اخلي وما هو بقول شاعر وما هو بقول شیطان الرجیم دا تاکید دما قبل له د کاهن خبره چې دین هغه شیطانی خبره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام چې دین دا رحمانی پیغام دی او نه دا قران وینا د شیطان ډټل شي فاین تذهبون نعمت کې والو تاسو چرته رواني ایم دومره لوی کتاب ساو د هدایت د بار راغلي دي چې چا راوړل دي راوړل دي هغه د عظمت خاوند دي صداقت د قران او سره ترغیب هم د قران بیانېږي نه دی دا قران مگر نصیحت په لپاره د جهان والو عالمین نه مراد چې جنات او انسانان دي نو قران چې ذکر للعالمین دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی لمن شاء منکم یستقیم مگر هر کله چې غواړي الله چې رب دې د ټولو مخلوقاتو امتیازات د صورت دولس حالات الله ذکر کړم عند الباس او شپږ حالات الله ذکر کړل جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام اخر کې الله فرمایل کل شین بمشیت الله د دین اله دی صورت دا صورت المنفطرون ویل کی او صورت انفطرت ورته ویل کی د صورت نازعات نرسه ناظر شری 82 نمبر صورت ته صورت نازعات 81 نمبر صورتو او سورۃ انفطار 82 نمبر سورۃ د نزول اعتبار سره او مصحف اعتبار سره هم 82 نمبر سورۃ د سورۃ تکویر نه رسته بیا تمام سورۃ مکی ده مدنی آیتونه د سورۃ کې نشته ده او تمام سورۃ محکم ده منسوخ آیتونه پکې هم نشته ابن حزم لیکي یا دې صورت مخکنی صورت سره ربط به اوس وجوه دی او الله چې مخکنی صورت کې فرمایل وایذل ما اودتو سئلت دې صورت کې الله فرمایي وایذل قبور بو سرت دیم دا چې مخکنی صورت کې و فرمایل فاین تذهبون دلته کې الله فرمایي ما غرک بربک الکریم بلنا چې مخکنی صورت اخر کې الله مسله د مشیت ذکر کړل وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین دی صورت کې مو الله مسله د مشیت بیانې اتم آیات کې فی ای صورت ما شاء رکبک بلنا چې مخکنی صورت کې اثبات د قیامت وو او د حروف تعداد چې دنو 337 دی بیا لمبنی آیت نه پنځم آیات پورې انقلابات اربعه به الله ذکر کړي بیا شپږم آیات نه دولسم آیات پورې الله بزنجرون کې په انکار د قیامت بیا د لسم آیات کې بشارت وي بیا سوال لسم آیات نو اخلاق لسم آیات پوری به تخفیف وي بیا نو لسم آیات کې بیانې کې داوا د صورت نفي د شفاعت قهري اذا السماء فطرت لمنه انقلاب الله ذکر کړي په سلور انقلاباتو کې اوس پورې الله تعمیر د دنیا کو الله اسمانونه پیدا کړی الله ازمکه پیدا کړی وا غرونه پیدا کړی وو دته لکی کی تعمیر د عالم دنیا خدا تعمیر د عالم دنیا شدنو دا ارزی دی خان سورت معارج کې الله فرمایي دی 50 زره کال دا نظام بچلی دا 50 زره کال چې دین دا الله ته معلوم دي د دې علم صرف الله ته دی چې کوم وخت دا نظام شروع شوه دی اوس پورې سو کال وشو تعمیر نرسته تخریب ضروری کنه ځکه دی یو شی تعمیر چې وشي ارزي تعمیر وي انسان هغه رواني کنه او بیا خاص کر هغه تعمیر چې هغه د وطن عارضی تعمیر وی وطن عارضی لکه یو تن یو ځای کې پاتې کېدو عارضی تور سره ال دې ځان یو کمرات و کمرې جوړې کړې وي هر کله چې دې وطن یې ستې ته واپس کیږي نو کمرې بروانې نو انسان په دنیا کې مسافر دی خر د عالم دنیا دا د انسانانو وطن عارضی دی او اصل وطن چې دی نو هغه وطن د آخرت دی یا جنت دی یا جهنم دی ان فترت اوچوي باب انفطار دی باب انفعال ویلې کېږي باب نه یا فتره یفترو د زرمه درو باب نوم راځي په معنا د شلولو لکه عرب وی فتره السن ناشنا پیدائش چوره اوچوي اداغه نه چې دینو غاخ راو کیږي دا نه اډو کې بارش عربوی فطر السن دا فاطر چې دین دا د الله صفت دی ښا قران کې مستقل یو صورت دی چې ته صورت فاطر ویل کی پای کې الله ناشنا پیدائش ذکر کې د مخلوقاتو اذا السماء انفطرت کله چې اسمان اوچوي دا لمنه انقلاب دی دویم انقلاب دی وای ځل کواکب انتصرت او کلا چې ستوري تمام ستوري انتصرت او دوړيږي لکه یو تن سشي هغه رزه رزه کی پلاس کیونی وی داګه ذرات والوزی الله دا دویم انقلاب ذکر کوي خان مراد دې نه چې زوال د کواکب دی چې دا ستوري به ختم شي په دې به فنا راشي وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ درم انقلاب او کلا چې سمندرین تمامه سمندرین فجرت او بیول شي دا تفجیر ناغسته شوی دی ویل کېږي د ابو روانې دل نو اوس دی وسره خدا سمندري جدا جدا روانې دي دیو جن نقصان نه کوي لیکن یو وخت ودا سره راشي چې دا ټوله سمندري به یو ځای شي دا تمام دنیا برباد کی یا فجرت نه مراد کلا چې سمندري روان کړي شي ټوله په یو ځل سورج تکبیر کې الله سجرت ویلو دلته کې الله فجرت ویخه دا دوه حالتونه وي وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ انقلاب رابع الله ذکر کړي دې ته لیکيږي باس بعد الموت مکی والو د دینه انکار کو الله فرمایو کلا چې قبرون والا او د ځمکې نه به انسانان راو ورزول شي واخرجت الارض اسقالها اسقال نه مراد چې دینو مړی دي دا درانه دی الله دې ته ثقلین وي انسانان او جنات دا بوج با خپل راو ګرځي خان هر کله چې دا سلور انقلابات رااله نو وطن عارضی د انسانانو چې هغه عالم دنیا دی دا ختم شي اوس والله قائمه وطن اصلي چاغه دا دنیا اخر اخرت ویل کی عالم اخرت ویل کی دا والله آبادی او دا سلور انقلابات چې الله ذکر کی اشاره ده خبره ته چې د عالم دنیا اصول چې دین دغه سلور دي خان اسمانونه دي ستوري دي وبدي او زمکا د توسل اربعه ویل کېږي د عالم دنیا د دې سلورونو علاج څومره دي نو هغه د توابې دي خان هغه ته بیا جزئیات ویل کېږي جزئیات ځکه بیا دینه پیدا دي دا رد په ساينس والو باندې چاوي چې ور چې نو دا مستقلا عنصر دی خان دا قول دو صحیح نه دی ځکه هوا چې پیدا کیږي دا د وبو په تاثیر سره پیدا کیږي اور چې دا د ستورو په تاثیر سره پیدا کیږي چې دا خبره کوي دې ته جزاء ویل کیږي او جزاء چې کله ماضی وي ظاهر چې ماضی خو مبني ده او جزم نه قبلې دلته کې مانن جزم وي ښا مانن عالمت نه پوه بشي نفس هر نفس اگر الله بل دې کې فرمایي ينبع الانسان يومئذ بما قدم واخر پو بش انسان حقیقت دا عمل چې مخ کې لګل دی ورستو پرې خېره او سوره تکویر کې الله فرمایي سوال سم آیات کې یو قسم اعمال آمد آمد چې د ځان سره وړي دي ما قدمت دویم قسم اعمال هغه دي چې د هغه بنیاد یې فائدې په مرګ نرست دنیا کې پریخي خامل دی او کبد اعمال دي خامل دی په تور مثال جمعه ته جوړ کړي دي مدرسې جوړ کړي دي کوی جوړ کړي دي یتیم خانه جوړ کړي دي نیک اعمال پریخي دي او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سن سنتا حسنه چا چې بنیاد کې خدنه کې او د دنیا نه لاړ پاغه بنیاد چې څومره خلک زینده ته ثواب ملوي دا په آخرت کې راځي او یا بنیاد کې د بدای ګناونو بنیاد یې خېدې د بدعات بنیاد یې خېدې د رسم او رواج بنیاد یې خېدې او د دنیا نه لاړ نو په هغه بنیاد باندې چې څومره خلک گمراه کیږي وبال پته باندې دی خان په دا وجه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا کې څومره قتل غارت کیږي د دې وبال په مقابل باندې ځکه هغه بنیاد یې کېده د قتل دا د ګناه قتل بنیاد دی نو ما قدمت واخرت عام دي خان نیک اعمال ځان سره وړي دی او کرستي پریخي سزي دوک کړي وي ته یا الله دنیا کې انسان ته خطاب کې چې ایو انسانو اے انسان ما غرک سشي دوک کړي ته بربک الکریم پرستا چې عزت والدین غرک چې دې غر نصرین سرباب نه دی ویل کېږي دوکه کول بل دوکه کول او هر کله چې دا د زرویز روباب نواغست شي ویل کېږي باوجود د تجربې د وړو غونې کار کول خل باوجود د تجربې چې انسان ته صاحب عقل الله تعالی عقل من پیدا کړی او بیا هم انکار د آخرت کوي د وړو کار کوي دا څه کوي ځان تبا کوي بیا دوکه څه شي دی بعض علما دي کې چې انسان کو ګناه کې مبتلا کول او بیا ګناه کول په داسې کیفیت چې د امام ان الله عالم نه دی په دې ځام باندې ګناه کول یا په دې ځان باندې ګناه کول چې الله حضور انتقام نه اخلي اوس خو دی وخت کې نه اخلي قبر کې باخلي آخرت کې باخلي زما آخري ژوندۍ کې چې توبه وباسم یا ګناه کول په دې خوش فهمه چې الله غفور دی الله رحیم دی یا ګناه کول په دې خوش فهمه چې الله کریم دی بشک الله غفور دی او قطعی خبره ده الله رحیم دی بشک خبره ده الله کریم هم دی لیکن څه پته لګی دا الله غفوریت تا ته متوجی کیږي او کنه الله غفور دی لیکن مخکې فرمایل وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمین مشیت خدا الله معتبر دی صفت لګي الله تا معاف نه کی صفت لګي الله تا جهنم ته ورځي امام سدی رحمه الله فرمایي چې الله د نرمه او د کرم په جوان دی انسان په دوکه کې مبتلا دی ښا څومره قیمتي انسان څومره خوبصورت انسان او څومره د صلاحیتونو نډک انسان او بیا صرف پیدایش نه نه بلکې فسوا کام تی برابر کړو مې تعالی اندامونه درکړې دي اخو پوره برابر کړې ګوت دي لاسونه دي سترګې دي پران دامونه ورکول بیا دامونو کې صلاحیت اچول فعدلک او بیا ته کوګ نه پیدا کړي بلکې نه کې پیدا کړي فعدلک بیا ته پیدا کړي د نه قد والام ضربه یضرب باب نه دی ویل کېږي نه غول برا برول فی ای صورت ما شارکبک په کوم شکل چې د الله خو خواتی جوړ کړي د الله خو خوا ستا په د څنګه دا ستا سترګې څنګه دي ستا وګونه څنګه دي ستا خپې څنګه دي دیتا تقویت دیتا مشیت تکوینی ویل کی تکوینی مشیت پدې کې ورستا اختیار نشته کوم الله هو چې څنګه دې پیدا کړی انسانان تاسو امان د نگرانې نه ګوري بار نه دي فرشتي مقرر دي په تاسو باندې او هغه فرشتي چې تاسو امان لیکي کله هیڅ چر داسې نه پکار یعنی دوکه کېدل نه دي پکار بل تکذبون بالدین بلکې تکذیب کوي تاسو درځي د جزام وان علیکم او حال دا چې مقرر دي پتا سو باندې سوکه کون کې ملائک حافظین مراد کرامن کاتبین الله درې صفاتونه د حافظینو ذکر کړي حفاظت کوونکې ساوز اعمالو مخکې ویلو علمت نم ثم قدمت واخرت دلته کې هغه ده دا هغه عمل متعلق الله فرمایي يعلمون ما تفعلون پیږي دا ملائک په حقیقت دا هغه عمل چې تاسو کوي چې دا عمل د جنت ته او دا عمل د جهنم دی ښه معنا دا چې کوم عمل د جنت دی نو هغه د جهنم په اعمالو کې نه لیکي او چې کوم عمل د جهنم دی نو هغه د جنت په اعمالو کې نه لیکي یو خبره شو دویمه خبره دلته کې الله فرمایي یعلمون ما تفعلون فیږي تاسو په اعمالو باندې معلومیږي چې په فعل باندې پیږي او په نیت نه پیږي خام ځکه فعل خو هغه ته لیکيږي چې ظاهري وجود داغي وی لکه مسکول روزنی ول زکات ورکول حج کول جهاد کول تبلیغ کول دا زمونږ سره تدریس ته قران تناسیو دا زمونږ بهترین چله ده د یکم شعبان نه شروع الحمدلله دا اوس د اخر ته رسیږي دا یو عمل دی چې زه ویم تاسو یو یو تاسو لیکئ دا یو عمل دی او فعل دی د دې وجود شته ملائک په دې فعل باندې خبردار دي چې دا فعل د جنت دی دلیل پر خبره چې ملائک په ظاهری عمل باندې پیږي نور چې کوم عمل پټ دی پاګې نه پیږي دیو جن علماء لیکي چې چې کله یو بند نیت وکي دیو عمل او هغه عمل له وجود نه ملاو شوی نو پاغه نیت باندې الله دې ملائکه ته الهام کی بیاخه الهام الله ول اطلاع ورکړي چې دې بندا نیت کړی دی د عمل او څه پورې هغه عمل کړی نه دی دا قانون خدا دی چې یو تن دی یو نیکه اراده وکي ظاهر چې اراده تعلق د زړه سره دی جبه سره خود دی نه په دغه بنیاد تاسو شخص الفتاوا ګورئ حال دې کې د نیت متعلق لیکلي دي چې نیت په جبه کول دا بدعت دی ځکه د نیت تعلق خود زړه دی اراده خود ظلم او تور ده او بیا دې لیکي اصل فتوا کې چې او تن نیت کوي ماسپخین مستولار دی بطوري مثال او پزړې وی چې د ماسپخین مو سره رکعات فرض کوم او په جمع وی چې د سار دوه رکعات فرض کوم منځ شو ولې ځکه سنیت چې له خود زړه دی د دې پزړه کې اراده د سلور رکعاتو ده او واقعي سرور رکعت دي او هم د ماسپخین دی او په جمع ته وایي چې زه د سهار دوه رکعاته فرض کوم دې له اعتبار نشتی دا غره تعارض راغی د جبه او د زړه او دا نیت ته نیت هغه چې هغه پزړه کی او دا کوم نیت چې موږ ته د بچپن نه خو دې شوی چې دوه رکعاته فرض ادا کوم خاص خپل خدای نه پدې حاضرې وخت ماسپخین دا دې مقصد د پاره چې دا تعبیر په زړه کې راواله دا تعبیر دا هم ته یو طریقه خو دې شوی چې دا تعبیرات به په زړه کې راوالې ښه نو بعض علما لیکي چې کله چې یو تن نیت وکي دا غنیت اطلاع چې دینو ملائک ملائک تام الله ورکی په ذریعہ الهام بعض علما دا لیکي او بعض علما لیکي چې کله یو تن اراده د نیکه وکي دا غنه کې فوج باندې د په چهره باندې نورانیت راشي اغه نورانیت فوج باندې د ملائک خبردار شي چې دې بنده اراده د نیکۍ کړې ده پزړه کې او چې یو تن اراده د ګناو کې ظاهر ده چې په اراده د ګنا باندې ګنا لیکل کېږي نه تر څو پورې چې عمل نه کړي دا عمل چې وشو نو ظاهر چې ښکارا شو بیا فرشتي بیا خبردار شو یعلمون ما تفعلون پیږي دا ملائک ما په حقیقت دا عمل تا تفلون چې تاسو کوئ چې دا عمل د جنت ته او د جهنم دی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین بشارت او تخویف بشارت الله مختصر ذکر کړي دا تقسیم د ما تفعلون نه خان چې فعل په دوه قسمه دی یو د نیکانو دین دیم د فجارو دین یقینا نیکان خلق خامخا دو بوي په نعمتونو کې د جنت ابرار جمع ویلخه معنی دا چې دا ډیر دي وان الفجار دا اوس تخفیف دی او یقینا بدکار خلق نافرمان خلق لفی جحیم ان خامخاب پور کی وی دلته کې فجار نه مراد چې کافران دي ښه ذکر پس الله فرمایي وما هم انها بغائبین دوبه غایبی کی نه د جهنم نه دوبه همیشه په جهنم کې وي یو قول ده د فجار نه مراد چې کافران خلق نافرمان خلق د یو علامه په دغه ده وما هم انها بغایبین معلومیږي چې دا کافران دي خان مسلمانان نه دي لہذا د معتزله او د آیت کریمه نه استدلال کول چې مرتکب د کبایر او چې د مخلد فی النار دی ذکر رسو ما با رسو راغلی دی وما هو من ها بغائبین اهل سنت والجماعت فرمایي چې فجار نه مراد چې کامل فجار دي چا کافران دي او سورته عبس اخر کوم ویلو کنه الته کې تاسو وګورئ اولائک هم الکفرۃ الفجران اخر کې ویلو اول نه ورته کفر ویلو بیا ورته فجر ویلو چې دا کافران دي دا پورا نافرمان دي الف جار باندې چې کوم الف لام داخل شي د الف لام مهدی دي خان ماحود کافران دي ماحود مجرمان دي چا کافران دي او هر چې دي مسلمانان ګناګاران اگر چې هغه به جهنم ته ځي بهشک اهل سنت والجماعت وایي انا فرمانه او د ګناهونو په جوانی جهنم ته وځي لیکن همیشه په جهنم کې نه د جهنم نه باور اوځي او په دې باندې ډېر احادیث موجود دي او په دې باندې ډېر آیتونه د قران موجود دي لہذا استدلال دا د صورت نه د شفاعت قهري یوم اپدغه رزي لا تملکو اختیار باندې لري هیڅ نفس د بل نفس د باري سي اختیار مراد د اختیار نه چي اختیار د شفاعت دی خان معتزله او دایت په انکار د شفاعت کې پیش کړی دی چې برز د قیامت شفاعت نشته دی او استدلال د سنه کې نفس لنفس شیئا درې کلمات راغلي دي او په دې درې واړو کلماتو باندې تنوین راغلی دی او تنوین دلالت په تنکیر باندې کوي تنکیر باندې هر کله چې یو کلمه نکره وي پای کې عموم السلب وي ښه لہذا پرز د قیامت معتزله وایي چې بالکل شفاعت نشته دی اهل سنت والجماعت فرمایي د آیت کریمه په جواب کې چې دلته کې د ذاتی اختیار سلب مراد نه دی د ذاتی اختیار سلب دی خان ذاتی اختیار معنی دا چې انسان په ورځ د قیامت د شفاعت مالک ني اصل مالک به الله یې خان او الله مو دل اجازه ورکړي الا من اذن له الرحمن سورۃ نبا کې تیر شنه او من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه په اجازه د الله باندې مسلمانان نیکان خلق علما دغرنګي انبيام فرشتي حافظان قاریان دوب شفاعت کین والامر طول اختیار به یوم ازن په دغه رزل الله د الله امتیازات د صورت انقلاب انقلابات یا اربان نه دي صورت کې ذکر کړل دا رنګ انعامات مخصوصان الله په انسانانو باندې ذکر کړل الذي خلقك فسواك فعدلك غرور د انسانم په دې صورت کې الله بیان کړ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين دي سورة دا سورة المطففين ویلې کېږي او په دغه نوم باندې دا سورة مشهور او معروف دي او سورۃ تطفیف ورته هم ویل کېږي د سورۃ عنکبوت نه رسته نازل شوه چې یاسین نمبر سورۃ ده دا قول د عبد الله ابن مسعود دی چې دا صورت مکی دی خان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې سوره متطففین چې د نظام مدني سوره ده مدینه کې نازل شوه ده او دا اول ما نزلت فی المدینه المنوره لیکن بعض مفسرین لیکي چې اول ما نزلت چې نو هغه سوره بقره ده په مدینه منوره کې او اخیری سوره د مکه چې نو هغه دغه سوره متوففین دي د دین وروسته چې نو بیا بقره نازل شوه دا اختلاف دی ابن مسعود سے فرمایي چې صورت مکی دی ابن عباس سے فرمایي چې دا صورت مدنی دی او حضرت عطا امام المفسرین فرمایي چې دا صورت په هجرت کې نازل سفر کې نازل شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر د هجرت چکو مدینه ته لار رسیدل نو چې بلار دا صورت نازل شو په دې کې الله احکامات د تاجرانو راولېګل بیا تمام صورت مکی د مدنی آیتونه پکې نشته تمام صورت محکم د منسوخ آیتونه پکې هم نشته رمد دې ما قبل سره په اوسو وجوه دې او الله چې مخکنی صورت کې الله فرمایل وان علیکم لحافظین دې صورت کې الله فرمایي وما ارسلوا علیهم حافظین دیم دا چې مخکنی صورت کې فرمایلی یصلونها یوم الدین دی صورت کې الله فرمای انهم لسوال الجحیم بلنا چې مخکنی صورت کې بیان د قیامت او دې صورت کې ترغیب د ایمان او د اعمال صالحو دي خان چې بچاو پر ورځ د قیامت په ایمان او په اعمال صالحو وي او بیا داوود صورت چې ترغیب دې ایمان او د اعمال صالحو آیت نمبر 26 کې وي او ترغیب چې الله ورکینو په تزهید د دنیا سره چې د دنیا نه ځان بے رغبت کړه ایمان به دی الله قوی وي او اعمال صالحه هم الاسلام موثر وي او دویم عیسی د داوی چې دین هغه زجر ور کول تاجرانو ته بیا خلاصه د صورت یو رکوع 36 آیتونه دي کلمات تعداد چې هغه 69 دی او حروف تعداد چې نو 730 دی او بیا آیت نمبر 1 نو اخر تر آیت نمبر 6 پورې الله ترغیب ورکی د ایمان ادا نن د اعمال صالحو او دا ترغیب چې الله ورکې نو تاجرانو لور کې خان تاجرانو له دنیا دار دي تجارت په دې باندې د آخرت نه غافل دي په ایمان او د اعمال صالحو نه غافل دي بیا مور بسل لا تخویف ورکی په ذکر د کتاب الفجار او نه احوال به الله بیانې آیت نمبر 7 نه تر 17 پوری کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین بیا ور پسې چې دینو دا ابرار د عمل نامې تذکرہ به بشارتن او دا اول احوال به الله ذکر کې آیت نمبر 18 نه تر 28 پورې